خو کله اذا لم يسر عادتا خو چه کله دا عادت نشی جوړ لا يستطيع الاقلاع چه سبا بیا باسل ایزان نشی کله بدی عارض دی وجنه یو شای کئ خو دور دیر بیو کی چه عادت ثانیه بدی جوړ شی نه چه عادت ثانیه اعلانی جوړ شوی فاذا انفقع العارض کله چه بیا دا عارض ختم شی زال په معنی سره یعنی فاذا انفق العارض ای زال العارض کله چې دا عارض ختم شي ان حلت الداعیه بیا هغه داعیه چې سي ختم شي بیا هغه زړه کې هغه سبب ختم شي فرب مستهترین به عشق انسان لکه مثال ته وګوره ډیر داسې کسان چې هغه حریص وي په عشق دی وي انسان سره او بشیر یا په شیر سره او بشیء آخر یا په بل شي سره یستر الی موافقت قومه نو د محتاج وي په طرف موافقت تی قوم دی دی انسان په لباس کی او په شکل و شباهت کی فلو خلی و نفسه نو که چرته پریخودلی شی هغه ښه نفس تی دو و تبدل زیه او د دو هغه هغه شباهت بدل شی او لباس وغیره او هغه عارض ختم شی لم یجد فی قلبه باسا نو دی په زړه کی هیڅ پریشانی په دی سره نه میندی و رب انسان او ډیر انسانان داسی دی یحب الزی بالذات چه هغه یو شکل و شباهت وغیره هغه بالذات خوخوی بالذات یو لباس ورته مزه ورکی فلو خلی و نفسه نو کدای پر دی دی نفس پر دی لما سمح بترکه نو دی دی په ترک معنی مقصد دا دی چی سخاوت نکی چی دا شای چی کی پر دی سماحت اصل کی دی ته وتایی چی دی قوت بهیمیه مخالف کارونو سړی کی داعیه موجودی وی نو دی ته بیا چه وتایی سماحت وایی خو دلته به داسې معنا کوي چې دا دی بیا په هغې ترک باندې سخاوت نه کوي یعنی هغه شی به پرېږدي نه و ان من الانسان دارنگ انسانان دو قسم دی یو انسان زنی داسی انسانان دی الیقزان بالطبع چیغت کہ طبعا بیدار مغزی پرتائی کله چې یو انسان مړ شي نو ټیک ته د جسه خو فاسده شي ریزی ریزی شي خو هغه نفس چې وي باقی پاتې وي نفس ناطقه صورت نوعیه او مقصد دا چې هغه روح ربانی او د هغې نه سمې سره تعلق دا چې وي باقی پاتې وي وعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان الانسان اذا مات کله چې یو انسان مړ شي انفسخ جسده الارضی نو د جسد ارضی خو ریزی ریزی شي خو بقیت نفسه النطقیه ويترشه عليها من فوقها يقين او په دغ وخت کې بیا رخصاصي په دې باندې او په دې روح رباني باندې راشي دې پورته جانب نه یقین بالکل یقین حاصل شي په الله تعالی باندې په حضرت القدس باندې وبما احصي عليها هنالك او دالته بیا د یقین حاصل شي په هغه اعمالو باندې چې کوم په د باندې ریکارډ شوي دي دالته بیا ورته پته ولګي ځکه هغه ورته وایي نه چې بیا به پته درته ولګي چې یو کمر ته دې شا شي او بل ته دې مخ شي بیا به دې ټولو اعمالو پته درته ولګي د دې خبرې چې دا وضاحت ده وحینئذ تتعلم الملکیہ او تتنعم او په دغه وخت باندې بیا ملکیہ یا دردونه حاصل کی یا نعمتونه حاصل کی او دلته اعمالو دی وجنا که ښه اعمال یې کړي وو ښه اعمال یې کړي نو بیا دی وایي چې شکر ده خدای پاکه په پوه شوې دا خو تا مونږ ته هدایت کړی ده او که ته تا مونږ ته هدایت نه وای کړی نو بیا خو مونږ دغه ځای ته رسېدلی نه شوای او دی به دا ښه احساسات بیا کوي او که بد اعمال یې کړي بیا به وایي چې یا حسرتا یا حسرتا علی ما فرطنا بیا به په هغه خپلو کړو باندې چې پښیماني دلته به بیا دلته دغه حالت جوړ شي خو خدا د چې قوت ملکیه غالب وي په قوت بهیمیه باندې خدای دې مونږ ملکیه غالب کی په بهیمیه باندې خو بیا هم چې دو سره یو ځای وي نو دا قوت ملکیه څه نا څه درجې کې د قوت بهیمیه نه څه اثر چکی خامخا قبلی خامخا قبلی خو دا دونه مضر نه وي څه نا څه لږ خو به خامخا که لږ اثر یې نه قبلولی د تاسو موږ دلته ناست ولي یو خو د دې اثر د قوت ملکیې څه اثر د بهیمیې نه قبول کړی وای که نه وای قبول کړی تاسو موږ به دلته ناست وو او تاسو وال بچي به بیا داسې کښېني نه چې قوت بهیمیې څه نا څه ملکیه اثر قبول نکی دی بهیمیه نه نو بیا بچیر ته بیا خو بهیمیه نه کیدا کسی بنی نو سنا اثر کا قبول کی پدی سره فرق نه رادومی البته زیات مضر دا ده چی قوت بهیمیه آ داسی کارونه وکی چی هغه کی مقصد دا ده چی قوت ملکیه چی وی کل ضرر نقصان وی شه نقصان وی پکی دا نقصانی خبره ده ها البته ډیره مفیده خبره دا ده چی قوت ملکیه داسی کارونه وکی چی هغه کی قوت ملکیه تا فائدہ ده اوس هغه کارونه در تخای چی هغه کوم کارونه دی چی قوت ملکیه تا په هغه کی فائدہ ده او هغه کوم کارونه دی چی قوت ملکیه تا په هغه کی ضرر دا دا کارونه درته خای حاصل می درته ویل معنی ته ګورو چې پاتې نشي ان شاء الله الاشیاء المفیده والمضره للملکیه هغه اشیاء چې کوم مفید وی ملکیه د پاره او مضر وی وعلم پدی خبر باندې ځان کوئی کان نل ملکیتا چې قوت ملکیه عند غوسها وقت اختلاط دی قوت ملکیه او غپی وهلو دی په بهیمیه کې و امتزاجها بها او په وخت ګډوډی دی قوت ملکی بهیمیه سره لا بد ان تزعن لها اذعانا ما ضروری دا خبره چې سنا سبد ذلیل کیږي او عاجزی بکئی هغه قوت بهیمیه تسلق غوندې سلق بدی قوت بهیمیه منی خامخا وتتاثر منها اثر ما او دا قوت ملکیه بس سنا سے درجے کی متاثر کیږي دی قوت بهیمیه نه خو دی پروا نسته په دې سره څه فرق نه رادرومي ورته له چې وی لمبه ولمبي دا په شهادت کې څه فرق نه راولي خو لیکن لكن الزار كل الزرار لیکن مزیر کامل ضرر سره دادا ان تتشبه فيها هيئات چ پدی قوت ملکی کی داسی هيئات رئیسی منافرت فی الغایہ چ غایت درجه منافر وی قوت ملکی سره دا بیا مزیر خبر ادا او دارنگی والنافع کل النفع او کامل نفع دیر نفع مند خبر دادا ان تتشبه فیها چی متمثل شی پدی قوت ملکی کی داس حیات مناسب فی الغایہ چی آخو مناسب غایت درجے مناسب وی بیدا نافع خبر دا قوت ملکی دی پارا چی داس اعمالو کی اس اغا منافرات کم دی او مناسبات کم دی فمن المنافرات اغا منافرات نه دادا چه قوت ملکیه پر خ نفرت خبر یادا دا ان یکون قویت تعلق بالمال والاهل چه یو سړی دا مکمل تعلق تزړی مال او اهل سره سو او بالکل مادی طرف ته متوجه شو لا یستیقن ان وراءهما مطلوبا عدد بالکل دا یقین نی چه دین علاوه چه بل مطلوب دما هم شتا ښه جی قوی الامساک للهیئات الدنیه او ده ښه امساک کړی په هغه هیئات دنیه باندی فی جذر جوهرها هیئات دنیه دی ده په هغه زړه بیخ کی چی دی داخل شوی یی دا ډیره مصیبت خبره ده بیا چی ټول تعلق ما دی سره جوړ شی الله نه چی شی کټ شی لکه نن سبا چی وګوری نشی کولای نو دا د قوت ملکیه پر مضر ترین خبره ده نمبر ایک نمبر دو وان یکون متلبسا بالنجاسات چی یو انسان زان خلط پت کی پو گندگی گانو کی متکبرا علی اللہ او بس اڑوی ار وقت تکبر کئی لم یعرف اللہ تعالی معرفت ناصلی ولم یخزع له یوما چرت یو ورج اللہ تعالی دی پر خشوع خضوع نکی وان یکون ناقض توجه حظیرة القدس دریم نمبر چی یو انسان داسی وګرځیږي چی دی د حق خو نه کوي د حق مخالفت کوي د بعثت انبیاء کی مقصد دا چی دی هغه مخالفت کوي د نظام اسلامی د هغه خلق قائمي او دی مخالفت کوي نو دریم دریم نمبر کې دا انتهایی چدا هغه مزیر ترین شاید قوت ملکیه دی پاره لکه نن وګوره موږ نظام اسلامی غواړو د نور ارامیان چکی مخالفت کوي نو دا دو قوت ملکیه پر مضر ترین شئ دا شئ جی وان یکون ناقض توجه عزیرت القدس خو مونږ ته د خدای په زړه سره تعالی بر نصیب کی چې مونږ په زړه سره غواړو صرف په خلی نه صرف په خلی نه معلومیږي دا چې مونږ از په خلی باندې ناری کو په زړه کې مونږ خدای خبر ده شجی وضاحت په میدا سے کافی در تکڑے خو کټیم وای وان یکون ناقض توجه حزیرت القدس او بل دا خبره ده چی کله یو انسان ناقص سی توجه دی حضرت القدس دی حضرت القدس چی کومه توجه ده ایغه ماتول شروع کی فی نصر الحق چاغه امداد دی حق دا حضرت القدس خو دی حق امداد غواړي دی دی حق مخالفت کوي و تنویح امره او عظمت تی شان دی حق او بعثت تی انبیاء او اقامت تی نظام مرضیہ ادا دغه ټول شینو چکه مخالفت کوي فاصیب منهم بالبغضاء واللعن نو دی وجنا بیا دی آغا ملای اعلی دی وجنا دو خلق ته چو رسیږي بغض او لعن ورسیږي نو دا خو هغه منافر کارونه سره دی قوت ملکیه پرم مضر کارونه شو اوس قوت ملکیه پر مفید کارونه کوم دی و من المناسبات او دی مناسب کارونه نه دادا چې قوت ملکیه پر سره مناسب وی مباشرت اعمال داس اعمال کول تو حاکی طهارتا تنزعها من الاطمینان بالحیات الدنیا چی دی هغو عقاید وجنا بیتا حیات دنیاوی نه چوی زړه چګوی چی یار ټول ټول زندگی کی په دی دنیا کی هر وخت پاتا کی دل نشتا اخر یو ورځ خو بچوی مرګ وی داس عقاید سره وساتی نو دا بیا غد پارا مفید د قوت ملکی دی پارا دوم نمبر وان یکون سمحا سهلا دوم نمبر دا چی پد کی سماحت موجودی ادی قوت بہیمی خلاف کارونو داعیه پکتا چوی موجود وی داسی اعمال کئی چی دای جان طرف ته مائل کی هغه توجهات ملای اعلی للنظام المرضی هغه توجهات ملای اعلی چاته نظام مرضی تا یعنی دای نظام مرضی کی کوشش کئی اسلامی نظام دی پارا چکی کوشش کئی او جہاد کئی او مجاہدین غوندی مقصد دا چی ہر وخت میدان کی زغلی نو بل داسی کردار دی هغه قوت ملکیه سره چی دی مناسب کارونه دی دا باب ده په بیان دی اختلاف دی احوالو دی خلقو کی په عالم برزخ کی مجازات بیان شریو نو مجازات آ مجازات دنیویہ ہم وی دی ایغا بیان وشو بل دی مجازات دوهم قسم هغه مجازات برزخی ده د هغه بیان نه مخکی دی دنیا او دی برزخ په مابینس کی چا کوم پل و موت هغه حقیقت واضح کو اوس مجازات برزخی بیان ده در تکی نو مجازات برزخی گورد انسانان و احوال په دې دنیا کې او د انسانانو اعمال او هیئات هم مختلف دي څوک څرنګه عمل کوي څوک څرنګه عمل کوي نو یقینا خبره دا ده چې په عالم برزخ کې به د دو مجازات هم مختلف انداز باندې او دا به ډیر ګڼ شای چی وی اقسام وی دی دی خو شاه صاحب وایی چی که یو شای ډیر زیات ولی نه یی کنه خو بیا هم که انسان په هغه کی لږ محنت وکی نو آ شای محدود کولای شی لکه مثال په طور باندی اوس د مونږ په دارالعلوم کی څونه زیات طالبان دی تيو يو شماري ليکن دا ته سره غټولای شي چه په صوبو صوبو باندی حساب کی ضلعو ضلعو باندی حساب کی نو بیا سره چسی غټ شي نو دارنګي دا خلق په عالم برزخ کی ډیر طبقات تی دے پارا مختلف طبقات تی لیکن دا ټول مختلف طبقات دا مونږ په هغه څلورو مقصد دا دی چی وجوهو کی او په څلورو اقسامو کی ورغونډ کولای شو چی څلورو اقسامو ته ټول چی کو ورغونډ کو بیا به دی هر قسم ځان ته ځان ته احوال آده چی کئی بیانی نو دا عالم دا خلق پا دی عالم کی دا پا طبقات شتاء سره دی دی دی احصاء دی دی شمارل امید نشی کیدای لیکن دی باوجود بیا اقسام لدینا چلور روزی نو پتہ ولگی درا چی خلق دی پارا پا عالم برزخ کی دی مجازات یعنی دی خلق پا عالم برزخ کی سلور طبقات مونگ جوڑو نو دی ہر طبقے با بیا مجازات برزخی آ مونږ څه کو بیان کو نو ټول به د غی لاندی خامخا به یو کس چی رادرومی نو دغو چړورو کی به یو نه خالی نی دغو چړورو کی به یو لاندی چی وی دننه وی نو په هغی کی اولنای قسم هغه مجازات تی اهل یقظت تا چی کوم خلق بیدار مغز وی بیدار قلب وی بیدار زړونو وال وی اول د هغو خلقو مجازات ته په عالم برزخ کی نو د دغو خلقو مجازات په دی سابقه باب په آخر کی هم مونږ بیان کو چی بیدار مغز او بیدار طبیعت خلقو مجازات په عالم برزخ کی دا ده چه که دو هغه قوت ملکیه سره متنافر کارونه کړی وو نو دو هلته حسرت افسوس او پشیمانی چه کئ محسوس کئ او که چیرته دوی قوت ملکیه سره مناسب کارونه کړی وو نو بیا هلته دو خوشحالی ګانی او مقصد دا دی چی سرور دا چه کئی محسوس کئی بلکل دی دی پخا او دا دی سرور محسوس کول آغا نور پار دی غمونو او دی حسرتونو محسوس کول دا دی دو سزا چه دا یو کافی سزا دا لکه تو خپل سوچو کا چی مثال په طور باندې امتحان دا نو یو سړی په دې کې اول نمبر باندې کامیاب سه په ټولو ملګرو کې نو انعام سی انعام خو ورته ایله چیرته یو دوه کتاب ورکي یا به سل روپۍ ورکي نو دا خلق انعام پر خو نه لګیا صرف هغه نفس دی دو په امتحان کې اول راتلل دې سره چې دا هغه قلب ته کوم سرور حاصل شي بس دا د ده انعام ده او دا د ده چې دي هر څه دي او چې کوم سړی فیل شي او ایخ ته کوم ندامت کوم غم کوم حزن حاصل شي نو دا د پاره یو کافی چې دا سزا او مقصد دا چې دا یو د پاره کافی باعث تکلیف شایوی او پریشان وی او دور پوری اوس خو دا عیب نشی ګانه د فیل کیدل مخکی به دا ډیره عیب جنه خبره وه چې کوم سړی به فیل شو کور والو به سو وخت کسان ورسره ګرځول خپل ملګری یاران دوستان او هر وخت به خیال پکاو چې داسې نه چیرته د نشې ګولۍ وخوري چیرته خودکشي ونه کړي او شل واری داسې شوي دي داسې شوي دي اوس دا خبره عیب جنه نه ده مخکې به دې داس کولیانو نه داس تپوس کاو پاس شوی که فیل شوی اوس په داس تپوس نه ونه کای اوس په ورته ټولی پرچې دی او باسلی که څه پاتې دی نو آوائی چه شده دری سلور پاتی دی خو ما ویل چه دا پاتی سی خد بل ور بیا نمبر لک پکی دیر کی الک حرامی تی اول نه نشی پاس کوله بیا وسنګ نمبر پکی دیر کی اوس بالکل دا عیب قدری نه د پاتی شوه په وخاندی او خو مقصد ای دی خیر ده ما خو فلانکی سیویکس مقصد دا دی چی ریاضی لا فلانی پارچه می پاتی شوی دی خو خیر ده ما ویلی چی بل وار بیا په دی که نمبر سره خو برابر واخلی او داسی بو کیا الکه اول واری نشی اخیسته بل وار بس واخلی بهر حال دا خو اس یو تمثیل می درکاو نو بیدار مغز خلق چی وی اهل یقظت هغو پاره مجازات برزخی هغه مقصد دا دی چی نیکو اعمالو باندی هغه مناسب دی قوت ملکیه اعمالو باندی خوشحالی او مقصد دا دی چی په هغه باندی سرور دا او په هغه بدو اعمالو باندی افسوس او حسرت بس دا مجازات دو دی پاره چه دا یو کافی مجازات دا په عالم برزخ کی بیا دی دوم قسم والوایو بیا دی دریم قسم دغسی او شاہ صاحب بیا یو خپل مکاشفه او یو خپل الهامی بیان هم کئی چی ما دی ځنی اهل الله نفوس ولیدل چی آ داسی و لکه مقصد دا دی چی وړی وړی داسی کندی دی کیندلی او دی صفا شفاف اوبو ډکی وی او بیا دی غرمی وخت باندی داسی لمر پروخیجی سم داسی چمک کئی نور کئی دغسی می دی بعضی اهل الله خلقو هغه ارواح چه کړه ولیدل چه داسی سم ځلکیدل او چمکدار و او تا به ویل چه کدی نور چه دی ټوکړی دی او دا نور دوته دی چا دی وجه نه حاصل شوی و دی دغو ارواحو ته یا دا هغه نور د اعمال مرضیه وو هغه اعمال مرضیه نور په شکل کې خدای پاک چو متشکل کړي و د دوال یا دا هغه نور د یاداشت وو یعنی چې دو به هر وخت د الله تعالی یاد آب په زړه کې وو که په دنیا کار باندې به مصروف وو الله تعالی کار به ذکر به چو هر وخت په زړه کې وو که بل کار به کاو که ودباو بیا به هم ذکر چو جاری وو او یا دا نور اغا نور دی چاو رحمت و دی اللہ تعالی طرفنا پا دو باندی چی کم فیضان دی رحمتون شوئے و نو دا یا دی اغا چو نور و دا اغا نور ترتا کچ یا دی نور دی یاداشت و یا نور دی رحمت و یا نور دی اغا اعمال مرضیه و خوشا سے وئی چی دی ما پخپل باندی چکڑی دا مکاشفه کړی ده او ما دا لیدلی دی چی دغسی د یو تالابیو په شکل کی وو او لکه په هغی کی صفا اوبه یی او لمر پر وخیژی یا سم چمک کئی په دغه انداز باندی د دو ارواح چه وو ما ولیدل شه جی نو د دغ قسم بیان هغه شاه صاحب په دی کی وکړ اعلم په دی خبر باندی ځان پوی کا ان الناس فی هذا العالم علی طبقات شتی چه خلق پا دی عالم کی پا طبقات شتاو سره دی لا یرجی احصاؤها امید نشی کولای شمارل دی دی لکن رؤوس الاصناف اربعة لیکن غٹ غٹ اقسام سلور دی صنف اولنی قسم القسم الاول مجازات اہل الیقظت دی اہل یقظت خلق مجازات برزخی عذاب او نعمت ورکولای کیږی و الی حال هذا الصنف او په طرف تی حال دی دی صنف وقعت الاشارۃ فی قوله تعالی واقع سل د اشارہ په دې قول دی بار تعالی کی ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله او دا نور د سنه حاصل شوه او شاه سے وای وذالک النور او دا نور چې و اما نور الاعمال المرضیه دا یا هغه نور دی اعمال مرضیه و چې هغه خدای پاک منور کړی و او نور الیاداشت یا دا نور دی یاداشت و چار وقت و دی دو خلقو ذکر بیجاری و اللہ تعالی یاد آب پزڑکے ہو کپ دنیا کارو با مصروف اللہ تعالی یاد بے پزڑکے ہو ولی الله تعالی یاد خو زړه سره چلری تعلق لري الله تعالی یاد زړه سره تعلق نو ته د دنیا کار کوي خو چې زړه کې دی الله تعالی طرف تار وخت میلان وي او توجه وي او دا کیږي جوارح باندې به پوشي مصروفي او زړه به بل طرف ته لکه یو سړی مثال چیرتا سترګې سرې شوي نو زړه هر وخت په هغې کې مصروف وي او دا لې په خټو لګیا او کار کوي او زړه چې هلته مصروف وي نو دې کې څه ممانعت نشته دواړه کارونه په یو ټیم باندې کیدلی شي لکه ډیر طالبان داسې تازه تازه د شاینه کړي نو نا سبق ته ادارې په سبق لګیا یا کتابونه او زړه حالتا مقصد دا شي چی مصروفیا یاری کله کله چیرتا کله چیرتا شاجی او یا دا نور نور دی رحمت و القسم الثانی مجازات الذین هم اهل النوم الطبیعی طبعی بل دوم قسم مجازات تی ایغو خلق دا چی اغا خوابیده طبیعت وی سست وی سست طبیعتی خلق وی دی ایغو خلق مجازات اغا در تا ذکر کئی نو دی ایغو خلق مجازات آس شایدہ آ مجازات نومی غندی وی خوب غوندی لکه خوب کی سړی ګوره دا خوب چی دا تاسو مونږ چی په دې دنیا کی مثال وینو لکه مخکې می وضاحت درته کړی دا اصل کی داسې چل وسی چی دا حس مشترک ما در طویلو چی په دې سر کی مقصد دا دی چی دری حصے دو کئی سر کی نو بیا اولنی حصے کی حس مشترک اور پسې دې سٹور خیال دا او حکما دا منی خو محققین متکلمین دین انکار نکی البته ایغو دلائلو نه انکار کئی چی کم دلائلو سرا دو دا ثابتی حکمانو اغا دلائل دی شریعت اسلامیہ دی روپ نظر کی چو واخلی نو اغا دلائل صحیح ندی داسی قواعد باندې هغه دلائل که داسی قواعد ذکر کئی دو چه هغه دی اسلام روح سره چه دی منافی دی لیکن مونږ وایو چې هغه دلایل مونږ نه منو نفس دې شیونو نه انکار پکار نه ده او پنځه حواس هغه ته حواس خمسه ظاهره وایي نو اوس دا خوب چې سړی ویني دا هغه حس مشترک چې کوم تصاویر اخیستی وي نو هغه خیال ته ورکړي وي نو چې خیال ته ورکړي وي نو اوس چې کله سړی وده شي نو د حواس خمسه ظاهره دا کار پریدي نو مقصد دا چې دا کار پریدي نه به بیا وینې نه به اوري دا کسی نی نه به څه سکي هېڅ څوک په خولې څه شی ترقي تا په خوله دپه چې نیولي تا خو ته به څو خبرې کوي تا غیبت پکې ته به اروي نه تر سره به ته به وینې نه نو دا کار پریدی نو چې دا کار پریدی نو حس مشترک دیتا وزګار شي هغه خیالات ته وزګار شي نو کله هغه خیالات چې وي هغه بیا هغه بالکل نفس الامر شکل چې د حقیقت کې لیدلی وي هغې صورت سره ورته چسي متمثل شي نو چه خوب کی چه سړی وینی هغه اشکال وینی چه سنا سدی هغه شبه د مخته چه وی تیر شوی او دیو جن دا خوب چه سړی وینی دا مستغرق خوب علا سړی وینی چه دا دو نوم مستغرق نی نه بالکل بیدار وی او نه